بعد ما صل رکتن خو پاسې نه چې امام یو رکات کړه و یو رکات کړه و د یو رکات ذکر به تور تمثیل ده به تور مثال ده یا دوه رکعت کړی دي یا څلور رکعت مې درې رکعت کړی دي کنه دا یو څه په امام په سبو درې دوه ته وی مسبوق مقتدی په سره ور قسمه ده یو مدرک بری مدرک په یی کان چې دا ټول میز دا ونه تر خیره سه امام سره مین میندلا وی دته یی مدرک دا مطلب نه چې بیا هم چې کله تحریمات لري چې دای وی هغه تحریمات لري وی دا معنی چې خوال رکعت دی پوتې نه وی کنه ټول رکعتینه د امام سره میندلی وی دته یی مدرک او یو دا مسبوق مسبوق ته وی چې اول رکعتینه د امام نه پوتې وی کنه یو رکعت یا پوتې یا دوا پوتې یا درې پوتې ده او چې اول مینځ د امام نه ونه پوتې شوی وي او په آخر سره سره ملاوي وي د دې مسبوق او یو دا لحق لحق مقدی ته ویل شي چې اول میم د امام سره مینځلای وي او د آخر ونه پوتې وي امام سره اول مین مینځلا ده او په میون شي یا په د آخر شوی نه پوتې شو که نه لکه به اوداسه شو کنه مقتدی به اوداسه شو امام سره اول نه نیت تړلو به اوداسه شلو او د څه ته لوړلو بنا کو کنه چې اوداسه کو امام یو رکعت کړه و دا یې خاصه امام سره دا کنه امام سره ودره دو خو امام یو رکعت کړه دا له حق ته یا مقتدی په مسفر امام پسې ویلوړ دا امام دوه رکعت یې مسکو دا مقتدی مقیم ده امام چې کله سلام وړولو مقتدی د دوه رکعته چک شو کنه دا لحق ده د اوس یې رکعتي نشه امام نشته کنه حقیقتا او یو مسبوق لحق بلی مسبوق ده لحق ده امام نه یو رکعت پوته و مسبوق شلو یو رکعت امام سره کنه په دویم شل سره ودرېدو یا په دریم شل سره ودرېدو بیا اوداس موت شو مثلا او د ستلوړلو چې دا سکړو یو رکعت امام بلا کړه وکنه دا حکا شو مسبوق شو وای مسبوق دا طریقه ده چې مسبوق چې کله کنه اب امام سره خپل اغل مس پیرا کوي چې کیم امام کو به پیرا کوي کنه اپوتې مين به امر نه کو چې کله امام سره مړوي به دې پوتې ته یو ته چې ګیږي کنه به ترتیب باندې مين زیاده یو دوه رکعت یې پوتې دا خو امام سره کنه دریم رکعت کو په سره مې کتې وکړو اول او دویم نه پوتې چې کله امام سره مړی به دی او ته اول کو دویم به کو ا ترتیب د په حق شکن ا ختم شي د رکعتې ولا ومن اقتدى فلم بالامامه چا چې تاو کې په امام پسه بعد ما صلی الله کتن پاسه نه چې امام یو رکعت یا دو رکعت یا درې رکعت کړو دی اندای مزبوق و فاحدث الامام امام دا وداس شو فقدمه به مخ شو امام دغه مسبوق لره مخ شو کړو دا روسه ورغلو کا مثلی ته دار وت کړه روسه کولو ودای خلیفہ کړو اجزاه دا ور پر کافی کیږي کړه د امام دې پر دا کافی کیږي دا مسبوق سره کنه خلیفہ جوړول شي او امام جوړول شي اجزاه د دې پر دا کافی کیږي اگر کا اولاد او کنه خلفه اولاد چره وکړه چې دای به مدرک مخ کوي کنه ځکه چا په دنه اولاده هغه ټول میز د امام سره مندله ده او د امام میز پیرا کولا شي کنه یقین دي نه چې د میز پوت د امام نه دا به کنه ټول پیرا کو په خلاف ته مزبوق نه چې دا د میز نشي پیرا کولا دا خو یو رکعت پوت ده چې کله د امام میز پیرا کو دا یې سلام نشي راولا کنه کوم به سلام وړي دا یې بچک شي کنه اما سبقاره کاته چې کیمه نه پوت ده کنه دای به بس کر مخته کو بل خای پا به نو سی کنه آ به کوم ته سلام وړي دای به چک شي نه ده پر اسباد باندې کنه مدرک اولاده خدا هغه کنه جایز ده له وجود المشارکت فی تحریمت د واجب وجود د مشارکت نه په تحریمه شي کنه دا مقتدی ده د امام سره په تحریمه شری ده زون ته منفرد نه چې زون ته پر مزوی لوړ وکنه د واجب وجود د مشارکت موجود د مشارکت نه په تحریمه شي نیا دې په امام پسې تړله ده نه دا غل میز کنه یو اغال میز کو کنه نه دا امت ته کړل شي د قوم ته کنه او خلیفہ جوړېدل شي ول اولا للامام ان يقدم مدرکا بهتره ده امام نه پر چې مدرک ته مشکو چې ټول مې مدلوي لانه اقدر على اتمام صلاته ځکه چې هغه مدرک شکا دی را ده په پیره کول د مزود امام بنه اشک در دا ولای نه کدره ویم به له هذا المسبوق الله يتقدمه او په چار دیګه مسبوق ته چې دای د نمخ شکیږي که امام شکیږي نه دای د رن شي کنه مخ شکیږي کنه لعجزه عن التسليم د واجب به وسې د نه سلماړه ورنه نه سلم شړه ولا کنه به واسه ده هغه امام خپل پیږي چې سړی نه رن شو کله چې دا خو پوت یو ځرکت نه کنه بل څه به وګړي يبتدئ شريبكو من حيث انتهى اليه امام دغه نه چې کوم ته امام رسول ده لقيامه مقامه د وجه دردو کده نه په مقام د امام بده بالکل د مقام امام په ځای باندې ویلور ده نه هغه من ذکر پیرا کوي سات تر سوي و اذا انتهى الى السلام چې کله سلام ته ورسېږي به يقدم مدرکن دای سلام نشره ولا به ورمخ کو بل مدرک سره يسلم بهم مسبوق ملو ا د خلیفه ا پیرا کول میز امام ا پیرا کول او په اخري نصیب د نوستا که کا کنه بیا په دې ټخندو یو کړدا او احدث متعمدن یا په کو زون به اوداس کړو او تکلم یا خبره وکړي او خرجا من المسجد یا کنه جماعت نه اوتلو فسدت صلاته ادل میس پاسیت شو ا د ه ګ امام د ه ګ مزبوک امام مینز موت شو کنه ختم شو وصلات القوم تامت او د قوم مز هغه پیرا ده هغه تام ده لأن المفسد في حقه وجدا في خلال صلاته دته خو یو رکعت پوت ده کنه د خو مینه پیرا کړه او د کړه که که او کړه دا د مزه په میور شو که که او کړه زونی کړه په کوز به وداسه کو دلمی دی موت کړو یا کله احداث آمدن وکړو بیا مين موت کړو یا وژغدو یا جماعت نه وته په دې ټوله باندې مين موت لري او دته یو رکعت یا پوته وکنه ځکه چې مفسد چې د قهقهادو یا احداث آمدن دا یا تکلم دا یا خروج منجمت دا دا موجود سره د په میو شه فی خلال صلات په میو دل مزه شه وفي حق ان بعد تمام ارکانها او په حق کوم شه پاسه تمام د ارکان نه کوم ارکان پر شوی دي کنه اخره کادا په فرض وکن آیا پیرا کړه او خروج به سنعه دا ته پوتی وکن آیا پیرا پیرا کړه امام داسې چار وکړه په کوز باندې کړه چې ځون یې کنه المدنه په ویه سره نه دی په حق ټول ارکان پیرا شو اخره کادا په شو شولا او خروج به سنعه په شو شولا کنه دمر خبره وا چې په سلام باندې ځون یې سره وجیب وی کنه په سلام باندې کنه چا د کوم نو ویه سره کنه مکروه تحریمی چار وشله په چا د چر مدینه د دې بیا وګرځوي کنه چې په سلمو باندې زنو بسې او کریوی المجینه اسوبی دی کنه امام نیم فسد شو هغه طالبون دا کنه دا مسایل سره چې وی چې هغه کیم میز دا چې امام نیم موتی کوم شوی پشه حالانکه علی امام زامن مثلا چې امام زامن دا کنه د امام متامین مزر مزر صحت نه چې دوله ریګوي کومه ریګ نه چې دوله موتی هغه موت کنه بس ټیک تو کنه په دې باندې وته کنه خروج به سینې فرض په دې باندې وته کنه هو چې سک یو دوه رکعت پوت یې مدینه موتی کنه زکه چا هو کنه کاکه هاي وکړه یا زون به وداسه کړو یې د مزه په میور شکل به ودسی پوي د شو کنه هند به حنیفه را مولا امام صاحب پنر باندې وقال لا تفسدوا صاحب یو کې چې نه یې کنه نو موتی جی امزبوک مزه موتی جی د صحابه نه دلیل چې نه موتی دي ان صلات المقتدی بناء علی صلات الامام جوازا و فسادا المین د مقتدی دا بنا ده په مزل امام پسې په اعتبار د جواز سره په اعتبار د فساد سره الامام زامن د امام امام زمين ده من هکه چې امام مين متزمين ده المزل امام مقتدی ده په جواز فساد سره چې دره وي عباره وي چې د امام متجي به متجي ولم تنسوا صلات الامامه په کو دی او داس موت کړو کنه د اخري جز د موضوع موت شو فاسد شو ولكن احداث هم بدن کو په کو دی بعد کو د اخري جز کنه فاسد شو که که ها پس د وین کې د جز یې غدرا یولا کی ہے چې کوم جز سره د که که به سره لګولې وي د موضوع د امام نه چې امام اخري جز موت شو فيسد مثله من صلاه المقتدي پس دې ذکر په شان دې کې جز دې مزه مقتدینا اے مقتدیونه دا کې جز موت سکنه ځکه چې علی امام زامن غیر ذکر نه مر فرتا چې ان امام لا يحتاج البنا امام بنا ته نه محتاج ځکه چې مینه پر کړه دا سلام ته انتظار او سلام نه وړو کا کای وکړه بس هغه وته نه لوړ ان مس پیراشو درګه مدرکین چې څنګه ولا موجود دي علم دی لا پسې پیراشو پوت شو هغه چې یو رکعت پوت ده کنه ول مسبوق محتاج الیه مسبوق هو کنه بنا ته محتاج ده خو به د یو رکعت پوت په ورکو او دله د وجوز موت کنه بیا بنا په فاسد بدل کړي ول بنا فاسد ده فاسد نه ور جوړ په فاسد باندې هغه فاسد دي کنه دا یو جز فاسد سو ده په میو شک دا به موجوده شونه به خلاف سلام په خلاف سلام نه پای ما ور کیس کوا کا کها احداث بدل په سلام ور کیس کوا کنه لانه منهن دا ټکه منهن ده لانه منهن اسم فعل چې د باب افعال نه کنه انها ينهي انها نهايت نه مرکه مخوز ده نه کنه نهايت من اخر ده شي لانه منهن ځکه چې سلام دا نهايت ته رسوین کده دا ته مموین کده سلام نیم فسدوی نه سلام نیم کنه اخر ته رسوی کنه نیم بالکل اخر ته وبوسی کنه ا تحریما چې په موضوع په تحریما شي کنه تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم په سلام مو دې تحریمین اوځه کنه نه چې سلام یو السلام علیکم ورحمت الله سلام کړم کنه بالکل مزره شوی و تل مې پیرا کو کنه چاري باسه کنه لکه یو چار چې کمپلیټ کړي کنه اخیری خرڅه ولا غولا کنه نه دا هو کنه پیرا کوین کړه مزره نه یا تر سوین کړه دا خو پسې دوی نه به چې مې موت نه شو کنه ابل مزبوق تخفل چې شي کړه یو رکعت یا پوتا د پر کو کنه والکلام فی معنا هو او درنګ کلام په معنا د سلام شدا امام چې وژه غړي کنه دا که دا سره کا سلام می چړولو کنه د مر فرتا چې سلام مشروع و شریعت مو کړه کړه کنه او دا کلام غیر مشروع کړه شریعت مو مو کړه کړه نه فاقه دا کنه دا هغه می سره تر سوي سلام شو کنه السلام علیکم کافي خطاب ده بشکر هغه څنګه دودو کنه السلام علیکم والكلام في معنا كلام په معنا د سلام شده چې په دې سره کله میس فاسې دی نه په سره کلام سره کنه چې می دې پیرا کړی میو نه وی کنه بلکې میس کنه کاټ شي اپره خلی ور پرې کو اخري جدي ور پرې کو کنه هرګې نه پرې شو ويم ته که زه وضوء له امام که امام خندلی وي به د امام او داسه موت شو که نه نیت خو پرا شو او داسې موت شو که چېر صلات ته پوتې وي ته به ګناه او داسه کو له وجود له کهکه ته په حرمت صلات یې ځکه چې کاکا موجود شو د مذهب په احترام شي المذهب په حرمت یا پر مذهب شو ومن احدث في ركوعه او سجوده توزع وبنى ولا يعتد بالتي احدث فيها ومن احدث في ركوعي كنه چې بودا سره په خپل رکوع شه رکوع لوده چې بکنه پرتا چې بودا سره یا په سجدا باندې پرتا چې ورسره توزع اداغه او داس کړه شي او داس سره وکړو او بنا او بیا زړه مين کنه په زړه مده بنا دا وکړو ولا يعتد بالتي ولا يعتد بالتي احدث فيها او نش شمر لا کنه هغه چار چې پکې ما چار سره بودا سره ودا انش مر لا بیا به نوی سر نه رکوا کو نوی سر نه به سجدا کو کنه ولا يعتد بالتي احدث فيها ونه متبرر کن هغه چار چې پښ کې مشه بوده شو دا رکو نه متبرر شوی سجدا نو به بیا ګرځوي دا غا چې رکو خو فرض وا خو رکو هي کړی وا ځکه چې رکو چاته رشي فرض ادنا ما يطلق عليه اسم رکو کنه کم نه کم چې د رکو نوم په اسلام باندې کې هغه فرض وکنه دا مطالعه په شی د ویزه په ستم کې دل لخنی پرده هغه چې ټیټ شو رکوع یې فرض وکړ کنه ختم شولا اې به د شوا ده کنه په چار وکړ چې رکوع نه بعد چې کیمه ته پوته رکوع د شوی وی درنګ سیدا چې سکنه په ونه دې به سره سی څنګه چې ښه شو کوم سیدا پیرا شو لکنه امام ابي صاحب نه دا چې ټیک ته دا مې نه کړه پیرای نه کړه ځکه چې وینه لوړ لوړ رکو نه کړه قومې ته درنګې د سجدې نه چک نه شو اهتمام د رکن سی په انتقال سره وای چې دا چک شو کنه دا خو په دې نیت نه چې شو چې زه دا رکو مې پیرا کړه کنه یا د سجدې مې پیرا کړه کنه ایس خو دا د سپ نیت راوند کنه او که په دا نیت تر چک شو چې رکو خیر د پیرا کړه د خپل مين موت کړو ځکه به به سي په حالت شکل ميزو کړو کنه یا سجده نه چې په دې نه تر چې ګړي کچې د خیر د سجده وسې ور پیدا کنه بیا مې د فاسد سو ځکه چې به ولسي په حاله شي مې وکړ په دې نه تر چې ګړي سجده نه په دې نه تر چې ګړي کچې او داس مو سم ځکه او داس رکړ کنه نه هغه په سجده پرې ته دی یو د سجده لور ده کنه ومل حدث لا يتحقق او سره د به د سي انتقال نه جوړيږي دا انتقال متبر او د خو د سجده تو کنه فلا بد من اعادته بیا خو سایر څه در ګرځول چې دا به بیا ګرځوي دا رکوع د سجده ولو کان اماما او کچېره دغه به ودس له امامو چې په د رکوع شي به ودس وي په سجده شي فقدم غیره بیا مخته کړو بل څه کړو مقتدی و پر کو پرې تا کنه آی رو ګراولو هغه داسې ټیټ ټیټ رولو کنه چې ګوښو پر ټیټ ټیټ رولو کو تا کنه هغه مخ کې ګړنه بس دا من مقدم الرکوع مداومت او کو دا مقدم صاحب رکوع باندې نو یې رکوع دنو کو چې بیا کنه اثر له دارو کور ګرځوي کنه دا د شي په دې رکوع باندې به د چک شي دا من مقدم الرکوع مداومت او کو دا مقدم په دې رکوع باندې لانه يمكن اتمام بالاستدامه اته ممکن دي پر کولې په دې وجدول سره دا کو چې وجدا کو کنه دا سره کې نو یې رکوع یو کړلا لانه يمكن اتمام بالاسامه دې ته ممکن دي کنه دا پیرا کول یې په استدامت سره په دې وجدول سره استدامت سره سوي لکه نو یې کنه قرآن پاک شفای پاک فرمای دا د قرآن پاک مسله دی چې کیم ځکه په دین پر ټوکه کېږي په دین پر نه خوله کېږي کنه فلا تقود دې خلک سره چې په دې کنه گاډه وډه وخت دي دې څنګه به تاسو بنکشن ځکه ته بنکشن نه کنه او کچیر اول لوس وې دا نه چې دې په خلق د مجلس په گاډه وډه وختاو په بدینی وختاو ته کنه اورته به راغله کنه اول لوس وې کنه اته موجودی شي کنه دا گاډه وډه کې سره ونه شوې کنه بیا فلا تقود بعد الذکر چې در پرشي کچ دا خلق په گاډه وډه وختاو کنه بیا دا وې کنه استای ما وې دا نو سویا ولا خو بیا ته که چې ماکش نه حالانکه نو سوی کنه دا مې چې د سای ما ویش دا وکنه لکه چې د سای ویش کې لکه چې نو واکش نه کنه لکه چې رول اس نو په څنګه شي چې دې په گاډي وډه وخت شو کنه نه دې ویش کنه فر استدامت تا اې دې ګټه حکم دې کنه تجدد ورکړ شو دا ځکه چې نوې د چار دې وکړه کنه د دې پر اعتماد ممکن ده په اسلام سره په وجدول سره د رکوع شي ځکه کنه بیا په چک شک نه رکونه به راول شه قومې ته ولو تذکره ووراك او ساجد ان علي سجدتنا دا وجه پر رکوع شي به وداس شي امام په سجدا شي به وداس شو کنه به بدا رکوع بیا بیا کو کنه کدا امام خلیفہ سره کې نه جوړ کړه ورو لو کنه بیا بیا چې تاسو ورنی چې رکوع مې کړی وکړم بیا به رکوع بیا کو سجده بیا کو کنه ایزین به شي کوي ولو تذكر او کچره په شو د رکوع شو یا په سجده شو ان علی سید چې مومن سجده ده راي په رکوع شي پرتا ور په لور کچره لا مونږ خو وادر کتی واسی دا نه پوت یو کنه وادر کتی دا مې یو نه غولې وا یا به نو ولا غولې کنه وادر کتی ډیر نه ویری یا سجدا یې تلاوت مې نه ویره وکنه پاګه سجدا تلاوت یې کړی او تلاوت یې کړو خو بیا سجدا ورکړي حیث پړسا یا په سجدا سره پړسا دوی مرکات سره فن حتی من رکوع الها بیا کی شو د رکوع نه دغه سجدې دې پره رکوع نه څنګه شو پوس سمع الله وکنه سی خرو له کې سجدې ته د اواز رکعت سجدار پیدا کوي یا یو نه پوتې کنه یا سجدا تلاوت نه پوتې وکنه ایو کړه د رکوع بار ګرځوي د سجده به ګرځوي هو هذا بیان الاولا دا بیان د اولاد اولاد چې رو د ګرځي سپه وجب نه و رکوع دار وګرځوي او دا غمه سجده دار وګرځوي لتکالف فعل مرتبه بالقدر ممکن ا د دې پر چې د افعال په ترتیب سره شي واسطر واسطر سره واقع شي افعال مرتب په ترتیب سره بل قدر ممکن په غاتو کو انداز ممکن بونه په تکات ممکن بونه په واس ممکن بونه ځکه کچیر دا رکو نه وزګوي دا دویم رکعت رکو نه چې چک شو سجدې ته روغلو هغه اول رکعت سجده ادا کړله به اذن نه رب یې لګیا شو په سجدې باندې کنه خدا خدا سره لکنه چې هغه د دویم رکعت رکو ته مخته شولا او د اول رکعت سجده ته ورسې شو به ترتیبی رو لکنه او د چک شي کن هغه رکو د بیا وګرځوي کنه بیا به سجده ته مخته شي او رکوع به د عمر کتر رکوع به ته ورسې شي کنه دا واسه کېدل شو کنه یا دا کنه هغه سجده چې اول رکعت سجده ولګولا ور پر چې مونږ خو کنه ا دوی مر کسو یو لګل مونږ خو سجده پته دې ته چک شو کنه ا سجده روګه ولا دا دا بیا روګه چې دا ته پسړ شي واکو زیوه ته مخته شي کنه به قدر ممکن دا وجب اولاد اسو وان لم يعيدوا كثيرا نيرو غزولا او هغه یې پرې شول اجزا و بیا کافي کېږي ځکه چې دا ترتیب فرض نه و لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرطنا ځکه چې ترتیب د لمزه په فعال شي دغه فرض نه ده چې پوت شي به د لمز خانو پیږي کنه دغه شرط نه ده ترتیب په فعال نشي دغه شرط نه ده کنه حکم ترتیب نه شرط ده کنه پیغه فعال شي چې هغه مقرره وي کنه په یو رکعت شي ا د ا فن هغه فن مره کې چې مقرر و دي کنه او که یو یو راو دي پټ هو ترتیب فرض و کنه لکه ته ویلې مې کې چې چا نه کنه رکوع را پوت شلا او که یا رکوع کړې نو هو کړه قرات نه ول په مسه رکوع نه بعد پر کوشش وکړو چې مو قرات نه وي دای بر چې ګړي اول به قرات وي به رکوع بیا کو ا رکوع نه دوشي بیا کنه ځکه چې دا ترتیب فرض ده اول به کنه قرات ته مخکې کوي رکوع به ته ورسې کوي ا د ه افعال نه کنه هم مکرم نه دي دوه خو کنه مکرم فعل ده کنه ا رکوع د سجده په مشکره ترتیب رغلو کنه سجده وی نبی روا دا ود رکعت او د دویم رکعت رکوع ته مخ تک کنه چلو کنه دغه اول رکعت سجده ته ورسې کا ورسې کا ضروره دغه تتین نه فرض یا دویم رکعت سجده او د اول رکعت سجده دې په ترتیب رغلو کنه دغه واجب ده دغه فرض نه ده ځکه چې ترتیب په فرض مشکره دغه شرط نه ده نه کني رو غځوي بیا څه شرط نه نه پته شو چې شرط نه پته ول مين نه کېږي فرض نه پته مين نه کېږي کنه فضل قدیر سره په دې باندې اعتراض کړل دا چې ټیک ته نه شرط نه دا فرض او په انتفاع د شرط سره دا نر لای مې کا چې ادا اولاد وکنه واجب نه ده ته چې ادا اولاد ارګه ضروري کړه شدي او ضروري نه دي کنه شاد خو نه خو ترتیب وجب خو نه کنه وجب نه پوتی کنه به د وجب ګرځول خو اولا نه وي وجب ګرځول خو کافه ضروري وي په د وجب باندې چې د رکوع د بیا وګرځوي کنه و دا غا سیدا دوی مرکه سیدا بیا وګرځوي ځکه چې ترتیب واجب ده پو دا وا ده چې دا غا اعاده اولادو او دلته په شوي ځکه چې ترتیب سره پارل هم ده بیا په پارل چې نه وی کنه په دې نه بل کلاک شته نشته بل شت کلاک شته په دې په سلون دی کنه واجب ده هدا پر جواب ده چې ټیک تو کنه واجب ده ترتیبه ا دوی مرکات رکونه به اول رکعت سجده مخ شکه دا واجب ده ا اول رکعت سجده به دوی مرکات سجده نه مخ شکه دا واجب ده پر نه ده کنه خو دې ته خو نسیان دروغله و وینا ویرا ده کنه دا اول رکعت سجده نه ویرا و چې دوی مرکات سجده شو دا پر کولا کې دا په سجده لګي ده کنه انتقال سره تو رات کنه هغه شرط هغه موجود شو وعن ابي يوسف رحمه الله انه يلزم عادت ركوع ابو يوسف كي قد بني ركوع غزول لازم دي ركوع غزوي لان القوم تفرضنا عنده ذكا كما فرض وا دا خو چې رونه دغه سویدې ته رکو نه کنه دا غاسه شوې ټی شو چې خو نه شو کنه نه چې دا رکون مونږ کړو یا کما پوتې شوې دو کنه کما پر پوتې شوې ابي بیا ګرځوي کنه چک به شي دې که سیدنه به چک شي کنه رکو ته په رکو به سمري مې بیا چې سمع له مې هیکا جو به درېږي کنه چې کما فرض ادا شي پښه ومن اما قوم اما رجلا واحدا چا امامت یو سړي ته امامت کو یو امام دې یو مقتدی ده فاحدث امام به ودا شو مقتدی ګوشه پوتې شو وخرجان المسجد و جماعت لوړ او دسه پر فل ماموم امام دا مقتدی خود به خود امام ده نوا او لم ينوي برابر خبره چې امام اده دې کنه خلافت نیت کړوي چې ته خلیفہ کړې او لم ينوي یا اګه نیت نه وکړه خلیفہ کنه او چې زه بیا خپل او داسره کوم چې داسره کوم به تو کنه مو کنه زه بیا مو فکر کنه هغه خپل امام نه کنه اکنیت امامت نه کویا نوا او لم ينوي زميره جکا اګه والے امام ته یا دا مامو په خپل امام دا نه وا کدن یاد نه چې زه امام یو کنه او لم یې یادن یاد نه دی چې زه مقتدی یو کنه امامات یاد نه ده بیا دی په خپل امام ده دوه احتمال شته چې چاته زميره جده لما فيه من سياله الصلاه دا دې کا تعین ته ضرورت نشته چې امام دې کنه متعین کو و ادا خلیفہ کو چې څنګه به د سره و دې ته ضرورت نشته کنه لأن لان لما في مسيات المسند ذكا چه پديگه امام جوڑی دل شي بچ کدل دل مزدلمين بي باج شي دا چه پخپل امام ونه موشي بیا پدې شي بچ کدل دل مزدي کنه اچار مين بي باج شي هديگه مقتدل مين بي باج شي کنه دا خليفه مقتدي دا کنه په دې بل امام پسې ویلوړ دا د خپل اختیار ختم شو ده خپل خپل مين شي کړی امام المیر ته کنه امام به وداسه شلوړلو او په منځ شه دا خو د اوداسي نه رکو کنه دغه مقتدی خپل خپل مين نشي کړلا دغه سی ویلور ده کنه خطر ده چې د مين موت نشي خروپ نشي کنه ا بل که خوښ کړه شویه ته شچ ده کنه پرې د مين سبه سار نه بیا وکړه کنه د مين په خروپ شو کنه نه کنه خود به خدای امام نه کړ چې د مين باج شي کنه فساد نه کنه دا د خپل کنه چې ګړي ټیټ د مين پیرا کوي د امام ده کنه ابل کا پرې شو کنه کا پس روغ لو کنه دا ترجمه کېدل شي ځکه چې په دې شکل بچاو د منځنه دی کې مقتدی دې کې باج پشي ځکه مې دا خود به خود امام بلی یا دې کې امام په دې شکل بچ کېدل دې کې منځنه کې امام دی دا مقتدی چې امام نشي وبل کنه هغه بلوړي په ګنټه ګنټه باندې یې کنه او د سینر کو کنه چې مزاحمت ختم شي کنه ځکه چې دای کنه نو خلیفہ څخه نو کو جوړ بیا هغه د امامت قبیل دا د بلای امامت قبیل دا بلای امامت قبیل د امام به سیک وی کنه کله چې کچار وی کچ زې امام یو زې امام زې پیرا کوم کنه ځکه د تعین ته ضرورت ته چې دای د کنه یو قسم سره تر وګته وی کنه چې مزاحمت او مقابله ختم شي تعین د اول امام دویم امام لره خلیفہ لره دا خو د پرکته د مزاحمت دی ولا مزاحمت دو تا مقابله نشتا بلا مقابله کمیاب شو کنه دغه هیڅ مقابله په لوړ نه دي خود به خدای امام شو ويتم الاول صلاته مقتديا بثاني بلا کوي بیا غوال امام چې به ودسه شو ده المیز په داسې حال شي چې دای په مقتدی په دویم پسې چا چې روشي او د پیرا کړه نه وي کنه په دې پسې به درېږي کما از زحمه په حقیقتن لکه چې خلیفہ کړی کنه حقیقتن اجان می متری تو بس صلات او کنه موت سو می دغه مقتدی ا د جنکیل می موت سو یا د شری موت سو یا د کنه اګه میل می موت سو امام خو دا به وداسه اخو لور امام خو شتانه او دای مقتدی شو دغه مقتدی امام شو او دای د امامت کبیل نه ده کنه امامت کبیل نه او دای د امام شو کنه می خپل وخت خراب شو کنه ابن نه خراب شو ځکه چې نه امام جوړ کړ کنه هغه خپل او د سینې نه کو کنه چې هغه روشي به خپل مين د پیرا کو یو ترجمه دا غدو او چا وکړي چې کله تاسو صلات وکنه هغه امام مين خراب شو پشه چا د سوت له شو دا ایر مين خراب شو دا کنه ځکه چې د خدا سره خلیفہ کړو چې آیا د امت پر قابل نه ده کنه د استعلاف من لاسو امامته د واجب استعلاف یې چې نه چا کې مت پر قابل نه و نه په خپل امام ته په امام پته شو دا او نه ځکه نه بل کابل امام شته کنه دا دې امامت کابل نه نه یې ګرځي څه خراب شو دا بل خو غریب زون تخپل ور د دې خو چې امام نشته کنه دا نه کای د شدا خپل میز خپل پیرا کوي وکیل لا تفسدو او چا وی کچنه نه پسې دیږي دغه زیر امام نه پسې دیږي اذن امر مې چې هدايه مې په زیر امام بزرګ راګړي کنه چې نه مو څو نیو څه پته کنه لانه لم يجد استخلاف قصدن ځکه چې استخلاف قصدن نه موجود شو د په کوز نه خلیفه کړه چې ته دا سره امام وګړو چې خلیفات کامل وکړه دا چار درګه نه وکړه ټول می په خراب شو کنه و نو شرعا امامت کامل ده و هو ليس امامته و د امامت صلاحیت نه لري کنه بیا د اس چک نه دی کړی چې چار نو کړی کنه چې دا سایت مخ کړه چې امامت کامل نو کنه نه دل می زریخ پته شو ده ا د بل مقتدی مې څه خراب ځکه چې امام یې شتانه نه په خپل امام جوړې شي ونی بل امام شته کنه او د ستل شو ده